دواړه مجلسونه په خیر دي یو مجلس کې ذکر ذاکرینو مجلسو او بل مجلس کې د داعینو او د ذکرونکو مجلسو چا ذکر کولا او چا خود نه کولا واحدهما افضل من صاحبه ایو د دوالو مجلسونو دا غره من صاحبه دا بل مجلسنا نو فهم افضلو نو دا غره ټولګې دی دا بل ټولګې نه اے یو زمنګ او تاسو ټولګې دی چې تاسو ته قران او حدیث او فقه بیانو ما او بل یو ټولګې چې دا دې کې ناشتي یو سبحان الله الحمدلله دعاګانې ځان لغوالي اغم د دین کار کې دا د دین کار دی خدا زموږ د دین کار چې اوچتو بهتر دی زکا چې دا متعدی دی